ان چې دینه داس کو پای ور کې کوم چې کنه ته تګری نه پرتی و تری و ان مې به داس کو دینه به مې راو داس کی ا مخالف القياس په پابو نه دانش ور کې کولا اګه نه مې جو کې کنه میرا لکه څنګه چې دوه عقلي دلی پښ کړه نه میرا عقلي دلی پښ کوي چې نه لکه څنګه چې سبیلې نه چې پرتی وزي او داس پر نه کی درنګ چې غیر سبیلې نه پرتی وزي ان به داس کی ابانه مثل حكم احد المذكورين بمثل علة في الاخر د اول ته اصل به تول شي مکی صلی اسنی ته فرع به تی مکی سو ته وی ا دې کې پر هټینا دی قیاس ته پر اولین شرط هغه ده چې یو حکم به په بل وته ورکه کوي په اصل باندې کنه چې د اصل و د مکسلې و لکنه حکم اپا د مکسلې پر مختص نوي داس آیات یا حدیث داس نی ویلي چې دا حکم اې دغه اصل پر دا د بچت نوريسته کدا دلیل موجود وو چې دلیل نر ملي مدلا چې دا حکم په د مکسلې پر مختص تا په دې بیا د قیاس نه ورکی مثلا شهادت خزیمه رضی الله تعالی عنه په یو موقع باندې نبی اسلام ته د شهیدونو ضرورت په جوړ شو به نبی سره پښتنه وکړه چې د موې د کیسې څخه گواه شته ټول خلق غلی شو به کرام خو زما وته چک شو چې زه شهیدی کوم چې دا قرضاتو پرې کړی دو یکی یو دای چک شو زه شهیدی کوم بیا په دې دعوا شي چې ته چې مو د حق پرې کړه ده په دې شی به ته باندې کړه تصدیق مې څرنګه نه کی کنه نبی سم کنده انعام ورکړ چې ته کنه یو کس به خیدی همیشه پر کنه دا کا فکر چې ته په حکیمه کې ساشه کړه ته خیدی وکې بچ ضرورت نشته در ارض کې خیدون دوا چلے دي او خو زما چې په پیوا کې هر څه شهیدی کو کنه ادولا ده خلی شهیدی کې فیدو کنه کبل سک نیو سره شهادت خو زما دا یو خصوصیت ده کنه چې دی یو کسا شهیدی کبل شي بس څه کنه که په خزمانه ډیر وچته صدیق اکبر ا ډیر وچته وانه شي پر کس کوله کنه چې صدیق اکبر بای کنه یو کسا شهیدی کبل شي عمر خپل سبا یو کسا شهیدی کبل شي دویم شرط دا ده کنه اکیاس ته پره چې د کیما فرع او د مکیس کیاس کوي کنه په دېګه اصل باندې ا د اصل حکم به د مکیس له حکم مخالف القیاس نه وي قياس نه خلاف نه وکړي قياس نه خلاف په دې باندې قياس نه ورکړي لکه پر رضا شي کنه او ویرا د حروق وکړو په ویرا د چوک وکړو رضا نه بتېږي حدیث روغله ده کنه په باندې رضا نه بتېږي چې په ویرا کنه حروق وکړي یا په ویرا چوک کنه اس په دې باندې تلویز ور کې اسکوي چې کنه میشه کې چیرې کړه په یاره باندې خروق وکړو چا شوق وکړو چا شګه دوه کړه په یاره باندې کنه هغه په یاره کې اخی کنه چې پر را په یاره نه مو ته د ارمیزه په یاره نه مو تیری دا نشي پر کې راځه ځکه چې عام عقل نو خلی کنه رجا خو دې چې خروق باندې کې شوق باندې کې کنه تی په یاره باندې وکړه پر را شي په یاره دې کنه خروق دې وکړو شوق دې وکړو دې ته څنګه رجا چې دا رجا دو کنه دا د پلیټ ته پیولادو شیشادو که نه په ویره د پښه پر کښې شوله چورې چورې دې کړه اس پیدا وي که چې دا نه موته ځکه چې په ویره د پښه پر ایښي دو په ویره دې شوي که قصدن د نه وي که نه نسیانن دې وي څونه ویره دو یا څونه سهوه شوي دو خو موته خوشوله او دریم دا ورته شرط ده اقیاس ته پره چې بعینه کنه هغه حکم بر نقل کوي چې کوم حکم کنه په دې مکه سلیش ده و ي د حكم سوو چې کوم څه بلې نه پلي تيوزي حکمي نه دوا دي يو دا چې او دا سه موت شو دا د امر دور شو چې د کمني کا پلتي پر وتله بلکې سار نه پښره سامر دور شو ټول بدل مردور ده خالي مخنا چې مخ مردور ده لو سینا پښه کړ ټول بدل مردور ده کنه ځکه چې حدث به ودسي دا ټکړه کېږي نه حدث ته جزي نه قبلوي کنه نه زولن نه ثبوتن په تلو کا شا ټوکړې کې شي نه چې نیمه به ودسي نه لوړې وي ونی پوتې وي او په تلو کا شا کنه یو ځای کې چې او داس کو مخ یو منځلو لوسینا او منځ څنګه دی راته و د پښې ته پوتې دي سار ما سره ته پوتې داس شي ویلا چې نیم او داس دې کړه دا نیم پوکې هغه ټول به وداسه ده خطا چې ستنه سر غمره وچ پوتې بیا یا ټول بیا او داسې دا او داسې نه کړه چې کله اځ یا ورمې دې اس په کنه ا به دسی ټول او وزوینه نه به دسی کنه چې ارضی میا پټا کړ دې می بجلی کړه دا کنه یا سر نه خسر سي پټاک مردور شي کنه او چې درې میا پټاک درې میا سي کنه په وره ورنه دې می کنه چې دا مخ نه لوړا و دې لسونه لوړا کنه دا مې امید له دا مې امید له دا مې راته پوتې ځاس نه کوه دا دې کار چې کنه باورې بولې دې کړې خاطه بولې کړې په نه سبیلې نه بده پلیتی وته نه کنه ای بیا یې پړک مونږ کړ ټول سار نه سر سم ردول شي نه اصل خدا دا خروج دې نه جسد ته سبیلې نه اې دې حکم سو زوال دې طهارت اې طهارت لري کدل کنه اې پلیتی کنه په کې دې لوړ لا طهارت نه لوړلو ځکه چې حالت موجود سو خروج دې نه جسد ته ولو کنه ا پلتی چې به پکې مرنګ شي وی کنه وینا پلتی خو دو کایا پلتی دا وینه پلتی دو کای پلتی دا و دې باندې شي کتل کنه چې په دې ګلیار باندې وته کنه په ذکر وته یا په دبر وته د ذکر کنه داغه نه بدن نه وته کنه بدن نه چې په تیر وځي کنه هر دا چار د کنه چې بدن مردوړوي ټول تنکیف المنات کې شو دا پایاب چې کنه او دا خبره چې معلوموي چې حالت دغه ده اصول فقه شي ډېرې پوره ډېرې طریقې وضع شوي دي چې په څه معلوموي چې حالت دغه ده دا یې علامات وکنه چې دغه نه منا علت ا دې کې ده کنه بل کا چې ته تفسیر کړاوي بل دې دالي درښوي چې دا تفسیر یې کړاوي و چې لیدل مې ده د دې څه سیرت مرګ شو ده مری ما شاید چې په بدن نه پلتی وو ځکه نه هغه سیرت مرګ لوي ا خی زینا کنه پر پاک شي کنه انا ثبت دو چې دا سیرت مرګ لوي نه اصل دا کنه خروج دې نه سج سبیلې نه حکمینه ادوا دي یو زواج توارت ټول بدن نه چې پکې لرکړه ودا عقل او خلی ځکه چې نجاست او طهارت سره یې ریب دي نو ته نجاست را جواب شو ته بدن نه کنه پلتی و ته کنه عقل وی چې طهارت ختم شي نه راځه پوک نشه بلل دا یو حکم وکړ عقل منی خو بل حکم یاده په چا په ذات وا چې ټول لم بدلا وینا کنه چې پلتی په سبیلې نه باندې وتلا چې به ټول لم بدلا کچ ټول سیرت مردور ده کنه خو دوی ته شریعت ته وی چې نه اکتفا وکا په اعضا اربعه باندې یعنی او داس وکا لوس په میزا مخو میزا کنه او ماسا وکا دا حکم کنه بیا مخالف القیاس تا غیر مقول معنا دا امر تعبدی دا چې صراط مې ټول مردو شو دا او زه خالی اکتفا کا په اطراف اربعه سره کنه په اعضا اربعه باندې بیا دا عقل نو خلی ا س ر و ش ا ك ن ا مكيس ر و ش ا فرعه ر و ش ا خو اے حکم نه دوا وی کنه یو چې ټول سیرت مردود دا وی کا ټول سیرت مردود شو چې وینا وته لا کای دو کو ټول سر نفسر سم مردود یې دا حکم ماره کا شو کنه ایسا رکل کو موافق شو امر متدی کو دې تا کنه چې ټول سیرت مردود دا دا بل حکم چې دا کې د ټول لمو کدو دا باو داس کنه دا کې به اکتفا کو وکړه پر ازار بعد کنه او داس کنه ټول به نه ولوم کنه ځکه که دوی ته کنه حکم بدل کړ چې دوی ته به ټول لومې کنه به مې هغه تغیر وکړو کنه په حکم دې مکې سره چې مې تغیر وسو کنه بعینه احاله باندې مې نکړ نکل حالانکه قیاس پر دغه یو شرط کنه چې کله یې فرع ته د مکې سره کنه حکم متدی کوي دا بعینه ا حکم متکې په هیڅ به تغیر نه کوي ای حکم نه دواوی یو دا چې زوال ته ورته ټول بدن نه دا مر متدی کړو او بل دا چې اوداس پکې اکتفا یې وکړه په هزار روا باندې که نه دا به مو ته کوم دی پر چې تغیر نه په شروع نه شي که نه چې حکم سره بدل نه کړه دا خبره کوه ولأن خروج النجاحة مؤثر في زوال الطهارة مثل عقلي وجدو كنا هذا كاي ودي بينه يسبيلين ما وراه بلا چې وتل دې پلي تي دا علت ده ودا مؤثر ده په طهارت ختمولی شي فی زوال طهارت په طهارت ختمولی شي کنه مؤثر څه کنه خروج نه ستر پاغه اثر شي پاغه سبیلین شي کنه چې کوم آیات روغلاو و او داتر بند کو ته بینر بند کو وجه وکړه چې خروج نه ستر ولا ده کنه یا خصوص ته محل ته دخل نشته چې اخو اخو آل یار بلد و اخو بلد یار نو الیار په دې دخل نشته نه هغه پرتې په دې سره دا چې هغه متیان دی لري متیان دی خره متیان دی کنه نه جسد نو هغه نه جسد تاول جسد تا کنه و هغه بدن او تیار بدن وتی دي علت بالکل موجود شو وهذا القدر في الاصل معقول دا انداسو په مکیسه لري شي چې سبیلې دي معقول د عقل وی کنه چې پرتې وتله صراط د ټول مردور وی کنه مؤثر دی په زوال د پارات شه خو بل حکم یاو والاقتصار على ذن اربعه غیر مقولنا چاو داسې نو که خري ټول معلوم با په مکه سلیو کې په اصل شي د اکتفا او د لندین په سلویران د مې بونه دا کنه خلی ایسا کنه چې فرع دو ایسا بلینا ما سوا نرا بدن حساب دو کن اینا وینه وته کنه دا دې کا خروج نه ستر ولو ارت موجود ده حکم بر مطابق ورکا چې دا به معاصری په زوال کې ورشي دا به دا مرګ جوړوي مرګ جوړي کې دا حکم مطابق ورو اول با مطابق ورو چې دنه به خلی او داس کې کنه چې تغییر ورشي په حکم شه لكن نو يتعدى لكن د اکتفا په هزار عدم ده دا بر مطابق دي ضرورت تعدیل اوله د وجه ضرورت تعدیل اول نه چې د اول مر مطابق د زوال په حرف دا حکم مطابق د بل با مطابق چې تغییر نه پښرول شي نه لکه څرنګه که چې میسنګه نس موجود ده دارنګه کنه په قیاس سره می ثابت وی کنه چې په وینه په کای په زوی په نوې سره او داس متېږي لکه څنګه چې په وړې بوله غاټه به سره داس متېږي پای ور کیاس کوم دا یې کسول پر دی چې قیاس پر خدا شرط و یا د غاټه به ولې کنه په دې محل چې دا سر ووري او دا دې ته ورواله چې کچې ته حکم نه په کولې به رغلاوي او په مکی شي په فرع شي خو دا کنه کای پس لګا ولدا اذا خرجان البدن فتجاوزا خلی کنه په ارجوتو کې بوله دا سمو ته وکنه چې تجاوز او کو دا دې ته ورته شي چې کنه آل ته حکم دې په کولې به رغلاوي کنه بداغه تغیر مې ولې په شکل ده کنه زوال تو هر پر ولي او بل او داس پیر نه کې په سبیلې نشه کنه یا ذکر په سار کې متیان در جواب ته دا خروج ده یا کنه دوبر په خلوش کنه غاټه بل جواب ته دا خروج ده ځکه چې دا دي کدا متیان دا دي کوي نه رې متیان ذکر په سار کې نه وي یا غاټه به ولې کنه دا دوبر په خلوش نه وي کنه دوه ته چې ته ولې دلې کنه مری مشه چې دار منتقل دي که خپل نه دي سر کنه چې دلې دي دا خروج ده او د سبیلین ما سوا د بدن نه راهسا هغه کدا څه شوی ده چې زخم یې کنه په زخم په خلوص وینه وینه چې دا خروج ده دا څه شوی ته ویلا دته خروج دی وی کنه وایله ته کنه خروج د نه جسات و چې پلتی وو ځکه هغه او داس موته وی کنه نه د زخم په خلوص چې کیمه وینه دی کنه او تجاوز نه وی کنه دا خروج نه ده د ته بو دوه ته ویل شي که جوات دل وته دا جوات شو کنه او یا وصل یې نه دي ځکه چې دا خو د وینو خپل دادی کوي اول نه د ټول سرمن لون دی کنه دا د کوي نه د په بدن شي په ټول سرمن دا سرمن یې کوم سرپورت کنه دا پلاستیک پر باندې کاټینګ اوی نه په دې باندې کړی دو کنه مې سرمن چې پټیاو شلا پټی خا د درې وړو کنه کنه او په هغه ځای شي هغه وینه ولید لا شو کنه لکه غړینا یا دې کنه ماټنا اثر پوښ لره کې او په یبو په شوی نه پر کنه دا څه وی چې دې په پر تاله شي مکه چې یو شکورا شو کنه ولې پټه وې شکورا شله نه دې بدن په بل حساب دې کې وینه کنه وینه په خلو په ازام په خلو شي کنه اته یا خروج نشي وته لازم کې چې وینه اول نه دادی کوي خروج به وته شي کې چې زهم په خلو باندې تیرا شروع وړي په خلاف ته سبیلین نه چې اپل تی ادي کا ونه وره بوله دادي کا ذکر په خلوش نه وي نه کړه دوه په خلوش کنده غاټه بوله وي کنه دوته چې ونی دی دا د خبره دلیل دا چې د انتقال کړ دا کنه او دا د بز نه رغلی دي غیر ان خروج انما يتحقق بسيلان دا غسل مر باندې کا چې دا به خو دې به کو تجوز شرط کړه دا هغه کو تجوز نه شرط کړه ځکه چې وتل دا جوړېږي په بيدو کې سره هغه زوی ته چې حکم د تطهیر ورغلاوي و ته کنه خروج کړي او درنګ په کای شه هل کا سوره بند کو چې بیا کنه په کای شه وته وته داس مو ته وی چې پټاکه خلوي او چې پټاکه خلوي په کامه خلو باندې وی کای وی کنه اچ روبه سي تالي کنه بیا داس نه باندې مته مله یره هم مته دې کوي څه کوي یا داس باندې موت بله او دا دې کا پرش کای باندې داس نه موته مله ها هغه نه جو کو کنه چې ارش کی کړه خلې کای وی هغه زه وتله نه بلته دا وتله ده الا دې جواب ته شي پليتي په خپل زوی شي ونه وتا ځکه جواب ته شلا فتكون باديه لا حرجتنا نه دې تاسو کوراوي ته لشي او وتين کې نشي وته ویل کنه اس کچې دې زخم کولې نه کنه سيلانو کو تجاوز وکړو کنه به هغه ته به وکنه خروج وته ویل شي هغه سيلانو خروج امام محمد صاحب او امام یوسف په دې کې کنه به اختلاف صالح کې امام مکنه محمد صاحب یې کنه چې زه هم په خلکو باندې کنه وینه وروتله کنه او انحدار یا وکړو دا وینه څه څه څنګه شو کله کله نوې وینه ځا وینه ټینګه وی کنه هغه ځای در باندې لورو مخته نو که پټاک وینه پر روزي کنه او دا ته په ودرې چې ګه په ودرې کنه اساس کا په چک ملور دا لون دې کنه ا ك ن ا ت ي ن د ر ل ج و ل ا چې په دې په دې زحمت په خلکو نه چک ویلور دا وتل دي که وتل نه دي امام محمد چې نه چې څنګه نه شي کنه دشي څنګه شي کنه ان حدار یې روشي به دې ته وتل ځکه چې دا چې ټول په خپل وجه باندې لګیږي کنه هدي باندې بولا کې به دا وتل دي کنه او امام ابي سبزوي کې چې زحمت په خلینه چې اساس کا غوټوي اغور وړي کا دا و د سس کا غوټ تا کنه بار به دا وتل دي ځکه چې دا کا کر پیو تو کنه به دا زحم کنه کنه ری هبه رسې کا کړو کنه اته به ورغرا سي ا فتوا د امام محمد په کول یو کنه چې هغه سس کې ته وتل وته شي چې څنګه ځان شي شي کنه لږ انحدار پر څنګه ځان شي کنه به ته کنه وتل وته شوې ته بایول دی ولې وبایلو او کسیخ ویلو کنه و سنگن سوان دا کم دا یا بیول ندی او دا سیان دا متوا ستر زخم دا ستر زخم دا ستر پیور دا کنا او پاکا شنن اخپل وینه دیگه پشه برنجری دولا پشه چی دیلا پشه چی کنا پی بنده او داس نمو تیری زنه زندینی زخمی نوی کنا پا میاشتی میز کن حلق لجی نو کنا ژور زخمی نوی پاکا شکنه پخلو شنن دغه تا کنه بیا سیلان به تویل شي خروج به تویل شي نن سبا ستندر ګاډي دي خلک ټیسټي نه کو یو ټیسټ ته پر کنه په سینج باندې کنه یارګ نه وینا درل شي درو په سینج ته ورشي بیا بیا پته وته لګي چې سری دا د دې ډل سیک ته فراغ باندې لګول ده کنه او نه بیا درنه بوسي او دا موت ده ځکه چې دا وروته لو کنه کدا ستن نه خلاص کړی وي دا یې به ویولې وي کنه خدا خو بیا پسند په ذریعہ باندې کنه بیا راکته ورمسله یا ډور یې د درمل شاه کړل او ډور یې کنه ته نه وینې وزر شو لکه نه چې خلې دې نه پکې احسان شته هغه بالکل وچ کا کار ده کنه خو ډور یې نه ډکړه ده کنه دا سیلان ده ځکه که ډور یې نه وای کنه نه سکړی کنه به دا به ولې وای کنه ډېرې وینې دي البته د میاسي ولا د کوټکه ولا د شپږه ولا کنه دا وینه بوته کنه ام مولي وی کنه ها سیالان نه ته ته سیالان وی په باندې راس نه موتری چې ورې یو خړل یا بیا سی خړل کنه سبو ته چې ګره پټکای دې ټول کوینه باندې لړل وی کنه کنه امیا ته نغمینه بیا و دي کنه ا کم مقدار ده ډېر کم مقدار ده کنه کا په دې دې کې د هم په خلوص چې چار کړه میا سی کیم دې کنه هغه به ټول په ډیپ کړه دا ورته پرې دې کنه بیا هغه د وتو کې کبیرندو کې چې دا به وا به دې کنه پر ووزي بیا ته په خپل بیتوړ په زیر باندې کنه سن سړي وکړه وانه را ډیر وی ژوري ولا ډیر دو اسرین چې ولا ډیر وی کنه اچ پوت شي هغه به درخي امیا ته دې ژوري او دې خپل په خروق باندې کوټه کې په خروق باندې کنه چا کې نوې نه بوسي کنه اکام دو معمولی غوندې وی فت یو کولا چې ډکه خولې کوي ته ویل شي چې ویل شي غذای نشي خلو دې مر ډکه چې کنه کته ډکه دې ویل شي غذای نشي دویم دا غدا کنه چې په نیمه خولې نه ډیره خولې دی ولې وي دا ډکه خولې ولا ده اندازه دې ولګې به کنه په نیمه خولې نه ډیره خولې ولې دوه کنه او کنیمه خولې وایا په دې نه کمه به دې کمه خولې ده او دریم دا غدا چې دا مکنه مفوض د رائے د مبتلا به هیته چا چې دا کچ کړه دا د خپل اندازه لګوي کنه مې نشي وته کچ کوله چې دا ډېر خپل کنه اته مفوض دا اته سپور دا د خپل اندازه ولګوي چې ځکه حکم پوره چې دا خپل دا او دا سمت تک دو حکم چې دا دا خپل بنده مت او صدر ما کړه راي دا وکنه چې ما لا يمكن زبطه الا بتكلف هره ملل کې ویل ان يكون بحال کې په داسې انداز باندې فاوتو بر خارجن لدا کنه خارج متبر شو کچیر چا داسې وکړل چې تکلف یې وکړو زیر یې وسره وکړو باندې کو بیا واپس وکنه دا به مې وی کچې دا وتره ده ځکه چې غالبا داسې چې دا وځي کنه دا کنه خارج متبر شو او چې کوم د کانه خلې وي بلا تکلف یې بندولا شي کنه زیر ته نه مختج کېږي چې بندوي بندوي شي بلا تکلف کنه ا کنه غالبا نو وزي او پس کېږي نه اګه کنه ثاني کیا و پس دا په حکم ده کنه خارج شنه ده غالبا دا سو کچا و پس کېږي کنه پیګه باندې کنه مرحم الله چې کنه کثاني کې ده کله خلک یې کنه چې دا کنه نه خارج وقال زفر رحم الله دا دریا مذهب یې کنه په وینه په کایشه امام شفیع صاحب بالکل نو ته کنه په وینه په کې بند راسه موته بي ځکه چې سبلې نه مسوا دې بل نه کنه دای او داس موت نه بلی امام ظفر صاحب په حناف کې چې کریلو شی وکثیر سواونه لشکې کای و ډېر کای یو برابر دي لکه څنګه چې په ډېر کای بند داس موته دي په لشکې کای او داس موته دي هدا ولا لشکې نه شدت ته په حکم شدت ولا پیرا سخت فلا وکذا او دا رنګ لکه څنګه چې په کای شي تفصیل نشته لا يسوت سيلان اوين له پر بیا ولان دي شرط خالي چې د زحم په خلوش وي نه وداسه موت ده اعتبارا بالمخرج المعتاد دا کیم در منی مکړه چې کنه کلش کې کای وی کنه او کډیر کای وی درګه کنه سیلان شو کوي دا کنه قیاس کو په مخرج معتاد بونه هغه یار بونه چې پال یار بونه دې پرېتې وتل عادتي دي یعنی سبیلې دا تفصیل نه وکړو چې ا د ډاکې خولې ولې وي وډیر وي میر په دې تعجب کې امام ظفر صاحب تک نه اې دې نه به خپل مدعا غټي چې نه موت کې کای نه کېز نه ده او خالی دا رنګ کنه په ظهور سره ابین سره او داس نه موتري ولنا قول اسلام ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء الا يكون صائرا نشته کنه په یوسف کې او په دوسف کې دی وینې شي او داس مگر وتا چې بیا دین کې وي هر کا چې تعرض له په حدیث شي اے حدیث نه مری مری کا چې مطلق کای او داس متوی کا بای کنه کله شي وی کډیر وی او دې نه مری مری کا چې نه چې خلوټه کوي به يحمل ما رواه شفيع القليل وما رواه ظفر الكثير امام شفيع سره ویلو کنه چې ربسم کای وکړو به او داس ویلو وکړو و بي سنه کنه حدیث وکنه من کا او رفا چا چې کایو کو یا پیر ویلو کنه ا د لور شي میزه پریر دی کنه او دا سره کو به د بنا وکړه امام د پسې چې الکل سو حدثم د کای به د سیدا حدیث هي تعارض ده امام د پسې امام شفیع صاحب د حدیث معلومه چې په کای باندې او داس نه موتیږي نبی سم کای کړه او داس نه وکړو نه او امام د پسوي که چې نه چې په نوم کای وي که نه دا به اودسي د په سره اودس مو تېږي او موږ تفصیل وکړو که نه چې نه چې ډاکه خولي وي اودس مو تېږي چې د ډاکه خولي په هم د اودس نه مو تېږي امیر ولا کنه مذهب هغه بالکل جامع ده د ټول حدیث ته راغله ده ټول حدیث نه کنه پاکه عمل مش مذهب شروع له هغه چې تعارض له په حدیث شه حمل کړي به احادیث چې ممخفي سره نقل کړه ده په لشکي باندې چې نبی سم کایو کړو داسې نو کومې چې دا به لشي کایو کنه ځکه او داسې نه کړه چې تعرض ورل شي کنه وما رو ظفر القصير واغه چې امام ظفر سم نه کړه دا الکل څه حدث دا به حمل کې په قصير باندې ځکه کچېره کنه امام ظفر سم خبره وبلی چې نه په نوم کای او داس متوي د ا حدیث ذات پوت شو مشبي صاحب ولکه نبی سم کای کړه داسې نه کړه اته به سجوب کی او کپا باندې عملو کې ممشید و حدیث باندې کنه دا یک حدیث موجود ده چې الکلس حدث کای به ودسی ده ا دې وجه نه تطبیق دا دا وجه ما دا دو کنه چې دا کی میډو خته کنه چې یو ډیر کای دا لوش کای ده کنه ډیر کای متوی لوش کای متوی کنه ځکه نه به سمدا ته چا کای به لوش کیدا او دا څه کنده کنه کارو به حق وشي دا یې هم زپر سپته جواب ورکړو چې ته یې کړه چې مطلق غي مطلق مې کړه چې دا مطلق کې دا په ډېر باندې حمل ده کنه ځکه چې بل حدیث هر ولا دا مبشوی پاتر نو شي ودی چې نبی سم کای کړه دا سم مطلق او دا څنګه نه کړه کنه مالي مشه چې کای لشي کای و او پوتې سره کړه دغه وینه ولا چې کا سایل وی کا خارج وی کنه خارج کنه او کې اس کبي په مخرج معتاد باندې یو ورځ شي کای شو دا بیا شي شو دا بیا شي شو دا کنه کنه دا کچېره سره جمع شي او دا کفل کای ویل جوړېږي کنه جمع کوي به او کنه به جمع کوي کنه دا دوا امامون وی چې جمع کېږي به کنه خو په دا موقع په دا موقع باندې کنه کچېره کای کو په ټاکې ټکې باندې په دا سندال باندې کچېره سره چل کړی شي او جمع کړی شي نو به خلو ډاکا کو فاین نبی صلی الله علیه وسلم یعتبر اتحاد المجلس امام ابي سعيد بن مودي متبرري يولا دي زوي چې په يوزي باندې وکنه مجلس يوي و ان کوم متفرق کایو کې یور د کایو کول شي بیا د وکړو بیا د وکړو دا به سره جمع کوي او انداز به خلک نه کډه کې خلک تر څو او داس موت کنه سره بیا داس نه موت چې په دغه وزي باندې نو سوي اتحاد مې کنه کای دې چې څه د وجه نه کړه وکنه یو د کایو کول زړه یې شیدلو د ګلې مې د وجه ولا یا طبیعت ته ټیک شو بالکل سر شو په هغه باندې نوسیه چې تا کنه بد بی در باندې تیر شو لا بد بی درولو بیا د زړه کنه وکړ چې د زړه کنه قاعده وکړو سبب بدل شو او په هغه باندې نوسیه وی چې خیر دا کنه وجه دا بدل دی کنه او زه یو دا د سره جمع کوي دای متبر اتحاد مجلس سبب ته نه ګوري که چا یور کای دې کړو اده سره کړو د دویم ور ویلو کړو د دریم ور ویلو کړو کنه وجه یوانو که وجه بدل دې ته نه ګوري ځکه دا وی چې اتحاد د مجلس سره تفسیر دا په جمع د متفرقات شي مش په نه راځي شالي دې دې کنه چې زوی یو وی کنه دا دا متفرق شي نه جمع کوي یعنی تفسیر ستا لکه په دې عقود شي د کندور ته ویل شي کنه سودو لکه د کندور ته ویل چې دا څه څه دا چې دا پسندري پیدا به ته وکړې چې سړی عمل کړ په اتلا سې روکا تسل یې مالا غو په اتلا سې روکا تو طرف نه ایجاد ویرا لو کنه د کډور لګیا د کړو چې نه په اتلا سره مو ته نقصان ده پښې کنه د مر د مرګاټ نشته پښې هغه دا کنه چې زمينه ټبا د لاس مټه ودی چې شاد وکنه و ت ش ا د ټکه درو کوي یره نیمه ګنټه په ټیم تیر شو کنه دا دې کدا عقد ده اته ولکه چې پاتلا تیر وکړه دوی چې شادو کنه دا سره وګړل سنه سره ویره لکنه ګنده ولا جوړ کړه حالانکه هغه په حجرې بنا پر سو دا غیجاب کنه لاس منټه یا پندرس منټه مخکې کنه هغه شو ده کنه زمونه یې کتره شوې ده و دا دې کدا مجلس یو کنه په غیر دې بل سره نوسی تا کنه اې دې وجه دا یو عقد بچی دا یو عقد ده ا چې مجلس یو وی کنه دا کوي نه ګاډو ټی نه کنه سره جمع کوا کنه وای د محمد یعتبر اتحاد سبب ا محمد صاحب نه متبرج به یو له واجه اتحاد سبب وای چې دا ته ګورو چې دا کای چې کیسه دی وجه نه کې کنه کله ټول کای واجه یو وا مې چې چیرته دې کړی په حاضر شي یبل کنه دا به جمع کول شي او کنه شمرل به شي وهو الغسيان چې د زړه یې خېدل دي مثلا زړه یې خېدو مې دا چې تذبیت وکنه یو ور دې کای وکړو په دې غېږي باندې زړه بیا کارور نه بیا دې لښکې کای وکړو بیا دې لښکې کای وکړو یا دې نه یې لوړ کنه زړه دې غاټ یې شي به یې لوړ بیا دې شي کنه دا به ټول به جمع کول شي که سبب مجلس یو وي که مجلس متفرق وي ځکه چې سبب مؤثر ده په احکام شي کنه سبب معاصری په احکام شه د احکام دې پر وجه هغه سبب وی کنه دا لري کله سلور سره څنګه جوړیږي چې مجلس آیو دا سبب آیو ده کنه متفرق کینه وکړل واجه غي وادو چې کیمه وجه اول کای ذکر وکنه بیا دې کای وکړو بیا دې کای وکړو به په اتفاق سره دا به جمع کول شي او داس مت چې جمع خپل ته د خپل ته راسي امام مکسو کې چې دا به جمع کوشي ځکه چې مجلس یو ده ابل جمع کوشي ځکه چې سبب یو ده کنه او کدا سو چې سبب مختلف تا مجلس مختلف تا دواړه وی چې او داسنه مونږ متېږي دا دې کده کای وکړو زړه یې شیدلو لږ کای دې وکړو چې اې دې تلوړل په میو څه زړه ټیک ته بالکل علاج مې ګرځ جری مې وته طبيعت ټیک شو کنه او په دې مې ټبا ده کنه بیا چې ته بدوی در باندې ولاګه ده اعتبار سبب ته وي سبب مؤثر ده په احکام شي بس